اوس داخل د کتاب اندروني خبري شروع شولې داخل د کتاب کې ده اندرون د کتاب اکثر په پینځو حصو منقسمي اوله حصہ د بسم الله نه بعدو پوری وی دیمه حصہ د ما بعدونا تر مقدمې پورې وي درېمه حصه د مقدمې نه تر مقصده پورې وي څلورمه حصه چې ده نو هغه مقصد وي پنځمه حصه خاتمه وي خو د مصنف علی رحمن افتتاح هم ډیره غریبه ده او د محسنی پالی رحمت انتها هم ډیره غریبه او عجیبه ده. ابتدا د کیف کان بد البحر نه ده او انتها چې ده د اعمال او د اقوال په وزن ده. خطبه کې امور ثلاثه وي، تسميه وي، حمد وي، صلات وي. او د په دې کې صرف بسم الله ذکر کړی دا حمد صلات کلمه شهادت نه ذکر کړی حال دا دی چې په حمد کې، په صلات کې، په تشهد کې احادیث دي. کتاب الله ابتدا په حمد ده. د مصنفینو طریقه کار دا ده چې ابتدا په حمد کوي طریقه معصوره دا ده مقبوله طریقه دا ده حدیث کې راځي ايک هزار اټ سو څلور نوي نسائي په عمل اليوم والليل کې ذکر کړی دا ابو عوانا هم دا ذکر کړی دا نووي قول دی سیوطي دا روایت نقل کړی دی په جامع کبیر کې اول جل شپږ سوه درشتمه صفحه درشتمه صفحه په شهادت کې ابو داود حی کړه دې تلور سوا ترمذي په باب ما جاء فی خطبة النکاح کی 1106 نمبر حدیث کی همدا حدیث ذکر کړی دی مصنف دی حمد صلات تشهود نه ذکر کړی دا غي په یو څو طریقې ته جواب دی اول خدای چې دا څومره حدیث په دې باب کې دي د دې په سند باندې کلام دی اول حدیث چې د حمد سره تعلق ساتي د د په سند کې قرۃ ابن عبد الرحمن دی دیم حدیث چې دی کې عاصم کلیب دی کلام پدې شوی دی دریم حدیث چې دی کې اسماعیل بن زیاد الشامی دا حدیث متکلم فی دیو د مصنف په عاداتو کې دا ده چې کوم حدیث چې د په شروط برابر نوي د د هغه نه د رواني لکه سرنا چې تن خبر نه وي هغه خپل وایي د دې په شروط چې کوم برابر دي هغه بل طرف چې هغه د پرځام کې لاشي وي هیڅ توجه نه کوي آینده هم د ده په عاداتو کې نشته. دویم جواب شرح محذب ډوله کړی دی اول جلد سلوره وی صفحه چورتر صفحه شاید چې مصنف ته دا روایتونه نه رسیدلي کوم چي په حمد کي دی په صلات او په تشهد کي خدا قول نه دی صحیح دومره له هستی لکه مصنف کله کې دی شي چې هغه دی د دې نه خبرې دریم جواب هغه دا چې په احادیث کې خو حمد او د صلات ذکر دی خو شاهد چې مصنف اکتفا په ذکر لسانی کړی وی په حدیث کې دا نه لري چې دا حمد لیکل غني ضروری دي یا د صلات کتابت یا د شهادت کتابت لم یذکر لم یذکر الفاظی لیس لیس الفاظ لیس فی تشهد ډېر خلک داسې دي چې هغوی اکتفا په ذکر لساني کوي، فتح الباري اول جلد اوومې صفحې نه دا تحقیق دی. څلورم جواب شاید چې مصنف اکتفا کړی وي په هغه اسماو کم چې په تسمیه کې دي لفظ الله جامع دی رحمان رحیم کې مکمل خیر ته اشاره ده پینځم جواب مصنف چې دی کتاب الله سره موافقت کړی دی لحاظ د ترتیب نزولی کتاب الله په ترتیب نزولی سره د سورۃ علق نه شروع کیږي هغه حمل نشته بلکې ابتدا د اقرا نه ده او دوم په دې کې ابتدا چې کړی دا د بد لوحنه کړی دا شپږم جواب مصنف اقتدا کړې ده په کتابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله اسلام چې کتابتونه کړې دي او باچین ته کتابونه کتابتونه کړې دي په صلح حدیبی کې کتابت کړی دی اکتفائی په تسمیه کړی دا حمد صلات تشهد دې ذکر نشته وم جواب محمد صلات تشهود چې دی دا په خطبه کې دی دا په تصنیف او تعریف کې نه دی تصنیف او تعریف کې دی ځان له شی دی خطبه ځان له دا ختم جواب چونکی احادیث دی ابتدا چی دی په اعتبار ظاهر په دې کې تعرض دی ځکه ابتدا جعل شی د اول نو ابتدا په تسمیه هم ذکر ده په حمد هم ذکر ده په صلات تشهود هم ذکر ده حال دا دی چې اول کې یو راځي چې تسمیه په اول کې رااله حمد صلات را نغې د چودا نغې په حمد او صلات په اول کې شي تسمیه اول کې نه دا به اعتبار ظاهر تعرض دی مصنف علی رحمت حدیث د تسمیه له ترجیح ورکړه ځکه حدیث د تسمیه چې دی دا قوی دی دا معمول دی په حد تواتر کې د تعارض د ختم تر لپاره بس په دې اکتفا وکړه حدیث د حمد چې دی هغه سره نه ذکر نه کا یو جواب مولانا زکریا شیخ حدیث سے هم ذکر کړی دی دا په حدیث باندې مشهور دی بخاری کتاب زخیم ددا ولا حصہ ساقط شوی دا دا غد سقوط په جوان دي حمد صلات تشهود هم ساقط شوی دی والله اعلم لسم جواب دا هم دی چې دا د کاتبین نه سهار اغلی ده یا د شاګردان نه سهار اغلی ده او بعید ده دا یو جواب هم شری جای می کړی دی اگر چې اخو په خطبه کې په کافیه کې جواب کړی دی بخاری سے هم سم مناسبه شتی چې مصنف محمد صلات نه دی ذکر کړی حزمن لنفسه مولانا ابن نبی رحم الله په دې توجیه باندې رد وکړو چې سبحان الله د خدای حمد په خدای کې محزم دنا پسی البته دا ویلی شو چې یو حمد پر خودل دی په دې کې حدم د نفس نشته دی او یو ځان دلوی خلق سره مشابه کول دي نو حزم د نفس په دې دی چې لۀ هستو سره يو څوک ځان مشابه نۀ کړي د لۀ هستو سره. ډېر واړۀ داسې کوي چې هغوي په خطباتو کښې د لۀ هستو سره ځان مشابه کوي. څوک ځان د علامه احمد سعید ته په خطبه کې مشابه کړي، څوک د ویسا شیخ ته ځان مشابه کړي، څوک مفتی صاحب مفتی منیر صاحب ته ځان مشابه کړي، طرزونه لګي دام دمنی تکبر دی ها تدې ها زمنی تکبر دی سیده ساده خطبه وی وی که کم چه رسول الله اسلام نه نقل ده الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره نور به کې څه ګردان یاد کړي بدایتی په یو څو ټکو باندې بدایتیو شاغي با داخل بلای ولو باوي یا د اذان په دعاګانو کې د ځان نه اضافه کول په درجه ترفیعه نو موږ به پرې رد کاوه د بیدیتی دی او تاسو حال څه ورته پورته کړی دی د پیغمبر اسلام نه منقوله خطبه شته او د ځان نه خطبې جوړوي د پیغمبر اسلام د صحابه خدا طریقه وا چې کله بیان کېده نو تخشعد من الجلود ثم تلين دسره دې څنګه دی غونه زیګ زیګ کېدل او نرم کېدل او سترګو له وخرات ده دا صفت دا ویو او جعلي پیرانو دا طریقه وه چې هغوی باندې به جذبات راتلل جذبات حلقه به پرې ولګېدله او چغو به یې شروع کړه نو کو په دغه پیرانو او په دغه مریدانو رد دی نو په دې مقرر او په دې سامي هم رد دی چې مقرر وای سبحان الله یا وایو سامعين می سبحان الله وایو دای لا په کاغذ برګو او دا نو چې دینو دا خو زنده باد او مردوا چغه وایي نو څه فرض شو د دغه پیران زلالت چې هغه باندې جذبات راځي په حين د ذکر کې او د دې مقرر او د دې سامي چې په د باندې جذبات راځي په حين د مواعظ کې آمدیم بر سر مطلب اخرنی حاصل دا چې موسنی فلی رحمت کتاب الله ته کتلی دي عادات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتلی دي او تردد راغې په شکی چې دا مندوب دی کو بدعت دی اما مقدمه چې دا سو کوئی ساکت دا او ظاهر دا دا والله عالم چې د مصنف په نظام کې مقدمه دا بد الوحده د ایمان کتاب الایمان نه پر الوحی مخکې ذکر کړه ځکه ایمان هغه ایمان دی چې د وحی پرانا کې وي چې د وحی پرانا کې نه وي دا ایمان کلا ایمان دی او مقصد به کتاب ایمان دی او خاتمه د هر مبحث پر خاتمه وی د خطبه او د معبادو د مقدمې د مباحثونو چې موږ فارغ شولو په بسم الله کې تاسو تفصیل نکوما خو بره محشي تفسیر کړی ډیر ښی کړی دی خو موږ سنور کارونه ډیر دی او تاسو د خلاصي نواخلی تر اخره پورې د بسم الله مباحث او دې دي چې پینځه مباحث دي بعد اسم دې لفظ الله دې لفظ رحمان دی لفظ رحیم دی د هر یو لفظ تحقیق تاسو لري البته دومره بوې ما چې دا باب دې مقام کې بعد استعانت دا بعد تبرک دا او با چې دا با د تبرک بعد استعانت سره کنه بعد مصاحبت سره مصابح مصاحبت مرور شوق ته نو د الله په نوم باندې برکت حاصلول د الله په نوم باندې استمداد حاصلول د الله په نوم باندې سره مرګرتوب چې هغه سمرګري وي دا بالکل جایز دي متعلقي مخکې به هم پاره تخصیص خاص په برکت او استعانت او په مصاحبت د نوم د الله بدا کتاب وای خاص پته ولګېدله چې څنګه د ذات د الله نه تبرک حاصلول جایز دي او استعانت غوښتل جایز دي نو د اسم نه تبرک او استعانت د هم جایز شي اسم نه توحید توحید دی په هر دې کې چې هغه توحید دی شرک شرک دی په هر ځای کې چې وي هغه شرک دی د الله نوم کې خیر برکت او امداد دی کې پخلوي او کو په ذهن کې دی او په خارج کې دی او کو په نقوش او کتابت کې دی دا توحید دی کوم خلک چې د غاړې په تعویذونو باندې رد کوي او استدلال دا حدیث نه پیش کوي من علق شین اکل الیه من علق شین اکل الیه څوک چې غاړې ته شی ورته دی هم غتاواله شي نو وې ټیک ده هغه غاړې ته مه غورځوه چې هغه لایق د توکل نه وي او چې کوم لایق د توکل وي هغه غاړې ته وغورځول شي نو ډېره خدا چې په خلی مونږ وایو بسم الله توکلت علی الله چې په خلی مونږ وایو بسم الله چې په خولې باندې موږ وایو بسم الله وعلى برکت الله نو په کتابت کې په باندې اعتماد توکل جایز دی په خارج کې جایز دی ذهن کې هم دا کړو په اسم د غیر الله باندې تبرک استعانت ما فوق الاسباب شرک دی په خوله کې شرک دی، په خارج کې شرک دی، په ذهن کې شرک دی، په نقوش او کتابت کې هم شرک دی. تاسو په دې پوه شئ دا جماعت المسلمین والا او غیر مقلدین ایزانان د خپل مذهب نام نه خبرې دي ذکر دیو مقتدا په دې باب کې چې علامه ابن تیمیه دی ابن قیم خدا شاګرد دی او نه بعد اجر کولو سړی ورستنه او سر لوی والا ابن باز چې لیکلي دي او دی د مخکې متقدمین کتابونه لیکلي موسند احمد کې په دې باندې حدیث کې او فتاوی کبرا د نتیمه کې نه هم جز کې اولنې صفحه باندې دغه مسله شروع ده چې دا قسم امور تعویذات دا جایز دي البته ابن باز چې دی نو هغه متشرک نه وای خو اجتناب اولاد جزان ته وساتل شي طریقه کارم دغه شان دی په کار ده چې غاړه ته غرضول چې دی د دینه اجتناب اولاد د درې وجونه یو وجه په دې کې دا ده چې عام خلک ونه پويږي د جایز د ناجایز مرتبه به ونه پیژني دویم دا ده چې دا کس به توهین کی ولی دې کې خو کتاب الله وی صفات د الله وی به احترامي به وشي دریمه وجه دا ده چې د نا اهلو لپاره به یو ذریعه جوړه شي نا اهل خلک دي هم دا طریقې کار کوي د دې وجنه اجتناب تنا اولاد ترک اولاد فی نفسی جواشتا به په دې امور کې په دې رستنو کې زمنګ شیخ ډیر محتاط وو او صوفي صاحب محتاط دی هغه دا عملیات کول د ضرورت په بنا باندې او جواز چې نفسشتي او پدې کې معجزه د قران ده باب كيف كان بد الوحي پدې کې یو چند مباحث دي ښه محدث و د مولانا مدني شاګرد و زما استاد نو خو ما یې چاپی کړی و ما به کراچۍ خوښه کم مولانا یوسف الدین اوري هغه د شان مرشای کشمیری شاګرد او صفدر صاحب او مولانا عبدالرحمن نوی مولانا عبدالحق صاحب مولانا سلیم الله خان صاحب د مظهر مختیون صاحب دا د مولانا مدنی شاګردان خدار چا خپل زو کی د شاه صاحب شاګردان چو د دې په فن د حدیث کې امتیازي شامل د شان مرشای کشميري شاګردان چې وو، قايي شمس الدين صيب او شمس الحق افغاني صيب او کاندلوي صيب، مولانا ادريس کاندلوي، مولانا يوسف ابن نوري، خو دا يې د ممتازو شاګردانو نه وو، دا ورسره خادم هم پاتې شوی وو. مولانا ادريس ميرټي، ښايي شمس الدين صاحب رحمه الله انتقال مې د دې نه وکړ چال کوثر یاري کتلا نو هغه عنوانات وي خام عنوان څه کوي ما يعرض اليه په بطن عواقی وقرن جهادی دا ډیره د چا دی لکه د کتاب د عنوان غوندکی بطن عواق او قرن جهاد کې یو کس د جاهلیت خاصلتونه ذکر کړي جاهلیت کې دا قانون چې عشق ډېر سیوا و بیا د سپرلي موسم کې دا جذبه سیوا کیږي سپرلي موسم کې به خلک ورونو باندو تکو بیا په باندو کې به دې ساری ساتل په هغه ځای کې به نغري جوړول سامانونه د خودو د پاره به زینه جوړول به به هغه ځای په خود بل دي تبرا تلار د چا چې با اوسه محبت هغه چې په دغه ځای باندې راغی دا د محبوب به نه وو آثار به وو نو دغه په آثار په شعرونه او ماتم شروع لګي وو یا منزل سلمہ سلام علیکم لګي او شعرونه لقد امر على الديار ديار ليلى وقبل ذل جدار وذل جدار په ما حبت دیا د شغف نه قلبی ولکن حب ما سکنت دیا اوزګار خلو دا جزم راغلی په دغه دی باندې د چا سره چې محبت وغنو او بعضی کې دوه فنای د نغرو او د سامان د خلو موجودو یو پټاپوی شروع کړه لمن تلنن که عنوان کتابی په بطن واقعی وقر نجحاوی منګه خپل طریقې کار کله کله منګه تعبیر د عنوان هم کوو کله تعبیر د مباحثو کوو خو اکثر تعبیر چې دی د امورو دی په دې کې چند امور دي کله چند احکام هم دی شي چند شی هم دی شي او جامعیت د امور دی مصنف چې ترجمه الباب وده کی نو پدې کې من اول تقسیم کو د ترجمه الباب او د مترجم له دا ترجمه الباب دی دا مترجم له تراجم د امام بخاری کې دي دا د عجایب نه عام خلک وای فقه البخاری فی التراجم فقه البخاری فی التراجم دې عبارت دو مقصد دي یو مقصد دې عبارت دا دی چې د امام بخاری فقہ کې مستقل کتاب نشته نو د فقاهت چې هم په دې تراجم کې دې کې ګورم چې د دیو جنا د دې تراجمنا هر څو خپل مقصد ثابت دی مرکب نه کوي او دې مقصد دا دی چې فقه د بخاری په تراجم کې ده د امام بخاری په تراجم کې نظر وکړو نو تا ته پته ولګي چې آفرین دي شي او د په تفقه دي شي وړه هستینه د په باب د فقه د دې وجې نه د ده په تراجمو کې مستقل مستقل کتابونه لیکل شوي دي په تراجم لا بعد تراجم الابواب بدرالدین عینی هم خو کوشش کړی دی ګونګوهی صاحب رشید احمد ګونګی صاحب عام په تراجم کې رساله لیکلې ده شیخ الهند محمود الحسن هم په تراجم کې کوشش کړی دی مولانا زکریا علام عبدالعالی کی شان ورشای کشمیری فیض الباری کی دې ډېر کوشش کړی پاس د تتبع مصنف علی رحمت تراجیم کی دی شپارس قسمه تراجیم دی شپارس قسمه کله کله هوبه هو الفاظ د حدیث ترجمه الباب کی بونی الاسلام علی خمس دا هوبه هو د حدیث الفاظ ترجمه الباب ګرځوي به دې کې دوه طریقې کوي کله یې پیغمبر اسلام ته منسوب کړي، باب قول نبي علیه السلام بني الاسلام علی خمس او کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته منسوب نکي باب من يريد الله بخير يفقهه في الدين چې حدیث او د ده په شروط برابر حدیث نه وي لکه کتاب زکات کې باب ما لا تقبل صدق صدقه من غلول او د حدیث الفاظ دي خو د په شروط باندې دا حدیث نه برابر دی وینا تاسو مم خیلو چې صح الكتب خو صحیح البخاری دا کله ترجمه الباب د دفع شبهات وی باب ترک الحیض صوم که دا ترجمة الباب کې مسائل مختلفه وي که روایت مطلق وي ترجمة الباب مقید کړی وي کله عکس وي پر ترجمه الباب خاص حدیث عام کل حقص کله ترجمه الباب په جمله شرطیه وی کله داسې هم وي چې ترجمه الباب باب روس ته پته تنه ذکر باب نه نو سری روستا په تتبو او په تالاش کرمانی وی دری پن سبابونه دی چری چې بابون شتی ترجمه ته باب نشتی ابن حجر تتبو تالاش تلور پن سباب وی دبدر دینی عینی تتبو تالاش هنزه پن سباب استادانی تتبع تعالی شپږ پنځوس ابن رشید و پنځوس شیخ نور الحق اتا پنځوس وی شاوی الله یو کم شپیتا وی اوس دا ولې د څه شوی ده باجوی دا د کاتبین نه غلطی شوی ده باجوی دروات نه باجوی د مصنف نه غلطی شوی ده ترجمه الباب و ذکر دی بابن و ذکر دی ترجمه الباب په سکوت ویسته تیر خدا توجیه نه ده د کتاب د مرتب کولو نه وروسته دېرش کاله د اجندې و او کتاب یې درس کاوه او د ده په ذهن کې دا نه راتله ظاهره دا ده چې دا تتمه د ما سبق وي او تشخیص الاذهان په طریقه د شکایت دا تتمه د سوي د ما سبق وي د ذهن د زکاوت د پاره د شکای په منزله د پس سابق لري ګوره په دې مقام کې اشتباه د مایران شي یو تراجم دي د بخاری یو نسخ د بخاری دی نسخ د بخاری شاګردانو مرتب کړي نسخې معروف الصاد د فربدی دا او دې ته چې اشاره نه په خاص دی ورپسې کشمهنی دې ته چې اشاره نه په خاص دی ها ورپسې حموی دې ته چې اشاره په خاص دی مکه ها په دې ته ها بله نسخه د مستملی ده دې ته اشاره په سین سره ده بله نسخه د ابن عساکر وی دې ته اشاره په عین سین سره بله نسخه د کریمې بنت احمد ده دې ته اشاره په میم هي صیمه بل نو صد سرخسی دیتا اشارہ پخی خاصین سوی ورا دا ابو سکان دا دیت اشاره پکا اپنو سکان بلن صد ابو احمد جرجانی دیت اشاره پا جیم جا جا بله نسخه د شبوه، شبوه، شبوه دې ته اشاره په بي وو سبو غونډه کې لیکل کیږي بل نو صد اکثرو اکثر دې ته اشاره په کاف کوي شاید چې په تاسو باندې سبق غمیدلې او تاسو په دین کې بدای چې دا چاته یې قلم نه کار واخلي کنه الذي علم بالقلم لیکن زمونږ لپاره فائدہ شو موږ بحث د ترجمه الباب ذکر کړو چې په تراجمو کې دا قسم طریقې کار دی به می فرق او چې یو تراجم دی یو نسخې دی دې کې فرق دی به مسله د ترجمه الباب سره تولر رسیدله لږ وخت وخت کې ځای کې خیر دی خو چې په زمم تحقیق وکړو نو آینده لپاره به بیا دغه تفسیر چلیږي نن خو تاسو نه دا خبرې بیرته داسې تمبیږي لکه د تیمانو ګمبت ته چې سړی غزان غوځي کنه بره کړکړ بیرته ترغړي ورو ورو به واقف شي آینده د پاره د نور لپاره سہولت شي ځای او ځای